سلام علی دې په یو بحث کړل دا کوم ځای پورې سره تفصیل ضرورت دا مسله ختمه شوه دي د ضرورت په هله د صحابه کرامو په دور کې ډېر صحابه کرامو د شنا آیاتونو دا غي وضاحت تر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه طلب کړو عائشی بی بی دا سره حساب یسیره قران کې راغله د سمانا دا او دا رنګ نورو ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم کې صحابه تاسو نو کړی وانی او د حضرت عادی ولې دې کې مثلا نه راغلی چې خیر ټکی کې خیر دی عادی ټکی کې دې کې ولې مثلا نه راغلی دا ډېرو علماء صحابه هغه تک وسونه کړو نه پته ولګېدل چې ضرورت یې تفسیر شته پاتې شو اخیری مسله هغه اخیری مسله ما په خیال دې حواله سره وا چې دا نزول له قران کریم څنګه شی دی نو ځکه دا خبره د مقام چې د قران کریم دوه نزول دي یو ته ویل کېږي نزل یو ته ویل کېږي انزل نزل ينزل تنزيل هغه په دمه دمه نازل والی ته او یو په یو درمانه قران کریم دی ونزلناه تنزيلا نو قران کریم هغه دفعه واحده هم نازل له او تدریجا هم نازل له کوم چې دفعه دفعه واحده دی نو هغه د لوح محفوظ نه اسمان دنیا او بیت العزت اسمان دنیا ته دفعه واحده دی او دفعتن واحدتن او داغي نرستو بیا دنیا ته به حسب مصالح نجما نجما حسسا حسسا لګ لګ په حسب نه مصالح سره نازل شي نو هغه بر تعبیر قران کې یو رنګ کیږي او د بل ځای کې تعبیر په قران کریم کې انت کې څنګه کیږي ان انزلنا او تیله کله ا دې بل کې څنګه کیږي ونزلنا هو تنزیلا نو تکرانګي قران کریمه هغه په دمه دمه باندې دی او قران کریم هغه دفتن واحدتن هم دې دواړه دې اوس مسله دار چې د بیت الله عزت تا او د عرش نه هغه چې کما داغي طریقه څنګه وا طریقه د نزول څنګه وا نو داري علماء کرام ځو خبرې ذکر کړي یو دا چې جبريل بکلا لوح محفوظ تروبه کتل نو الله سبحانه و تعالی بداغه الفاظ او صور دکې خپل پیدا کړه او دې براغ خپل تعبیر به وکړه دې براغ څنګه به وکړه خپل یو تعبیر کو دا معنی او نه وای خپل تعبیر وکړه دوی مدار چې نه دا الفاظ به ته مو خو دلې شو او دا ټول به راوړو او اسماني دنیا ته دلته به کیږي بیا او څنګه طریقې سره نو داسې طریقې سره داسې طریقې سره لکه څنګه چې ترتیب اوس ترتیب دی نو آل تک هم د قشان ترتیب واغه مستمع هو کر چې راغلی او نو د قرنګ ترتیب ومن ها هنا یقال د دې نه ویل شي چې د قران کریم چې کوم ترتیب دی نو دا ترتیب دا ترتیب دا توقیفی دی ترتیب توقیفی دا مطلب چې از شریعت دا څه قسم شریعت مطهره کې آغاز کې هم دغه شانتي طریقې سره لګه کم چې اوس زمنګ وړاندې پروت ته نو د دې د وجه نه ویلې شي چې د قران کریم چې کوم ترتیب دی دا ترتیبي توقیفي دی دا رسته خو ترتیب عثماني موږ ته ترتیب عثماني وایو خدا ترتیب عثماني موافق او ترتیب هغه ترتیب سره نو دا ترتیب ترتیبي توقیفي دی بیا به ضرورت راته نو به حسب المصالح په دما دما باندې با قران کریم نازل دی اقرا بسم ربک الذی لا اخر اوس دا مثلا چې په قران کریم کې و دې تا ګوره قران کریم کې سنه آیتونه سنه دغری سنه مدینی دي اصل په قران کریم کې مکی دي مکی آیتونه هغه ته و چې قبل از هجرت دي او مدینی دي ته و چې بعد از هجرت دي یو ته وای مکی او بل ته سوای بیا ستنې داس پیری چې هغه په مکه مکرمه کې د تورو نفس دغری اول او بیا په کې د څه شی هغه هجرت والا څه شی اخیری نه په هجرت کې اخیری کم دی نو سو سوره مومنون ته وای سو سوره تطبیب ته وای او اولانه په کې کم یو دی د دغه د ټولو اول آیات کم دی لکه مکی آیاتونو کې د ټول ناول کم دی روس په سوره تطفیف راځي څوک دا وي او دغه ده او دم اخرنو کې ما په خیال شمارلې دي سوره عنکبوت ته سوره مؤمنون سو کوئی سوق سوره او اول پکې کم یو ده توایا کنه ها او دې بل کې د ټولو نه اولانه هغه هم دغه سوره بقره ده سوره بقره ده او اخرانه چې کوم دی هم هغه به جعل الاطلاق من کوم یو ته اخر وي ناغه به د مدینه هم څه شي اخیری آیاتی غای کې سمتنه نشته رسو دا مسله دارا چې قران کریم کې سری مکی دی او سری مدینی دی سورتونه دې کې خو فرق نشته بیا قران کریم کې ستنې داسې دي چې هغه آیاتونه هغه ستنې سورتونه داسې دي چې هغه ناسخ او منسوخ دواړه دي یعنی آی کې ناسخ او منسوخ دواړه شته ستنې داري چې فقط منسوخ پکې دي ستنې داري چې فقط ناسخ پکې دي نو څنګه چې فقط ناسخ دي هغه شپږ دي او کم کې چې د قران ټول 140 تی کنه دي ټول څو سوراتونه دي 114 ټول څو دي 114 دي په دې ایمان ده کنه 140 وي ها مایکل شیګان نو وارحال دې کې چې کما 25 تاسو لري چې ناسخ او منسوخ دواړه دي چې دا سری چې هغه سری او 25 تاثیری چاہے کې ناسخ او منسوخ او تقریبا د 40 حد پورې دا تاثیری چاہے کې څه منسوخ دی وي نو 40 او 25 شو او 65 او چې او دا نور دا سری چاہے کې ناسخ او منسوخ هغه نشته بس هغه دینه سری دا نور باقی خودمره مسله ده چې څو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله شروع د تسمین او قرا او شروع د حمد نو قرا هغه د وړو کتابونو خبرې دي چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې چونکه څه شی راغلی حدیث په بسم الله الرحمن الرحیم کې څه شی راغلی حدیث راغلی بسم الله الرحمن الرحیم کې کل امر زیبا لله مبدا بسم الله فهو اقطع اجندا چې حدیث راغلی کنه دا راغلی نو دا حدیث ته بسم الله راغلی نو د دې وجنا په دې عمل وکړو او بسم الله الرحمن الرحیم کې شروع کړه لیکن دې کې تاسو خبره ارز کول غواړم هغه ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا حدیث ده عام توګه باندې خلک په کتابونو کې وایي او بل خصوص چې کوم کتاب شروع کوي نو دا حدیث شریف خامخا پکې ذکر کوي لیکن په دې حدیث شریف باندې یو مشهور اغلاق شته او مشهور اعتراض شته اول اعتراض په دې معنی دار چې دا حدیث شریف دې کې اضطراب دی دې کې متنن او سندن او معنا درې واړه طریقو سره په دې کې څه شی اضطراب وکل ما هذا شانه په کوم حدیث کې چې دا درې قسمه اضطرابات دي نو هغه حدیث کمزورې نو دا حدیث هم کمزورې دی په دې حدیث شریف کې متنن خدا دی چې په یو حدیث شریف کې بسم الله ذکر راغلی نو په دویم حدیث شریف کې هغه د ذکر الله ټکی راغلی نو په دریم حدیث کې د الحمدلله ذکر راغلی نو په څلورم حدیث کې د شهادت ټکی راغلی دی نو یو تسمیه حمد شهادت او ذکر دا څلور قسمه لفظونه راغلي نو دې ته ویل کېږي استراب متنن نو دې حدیث کې متن حواله سره استراب دی چې آیا دا لفظ بسم الله دی کدا لفظ الحمدلله دی او کدا لفظ صلات دی او کدا لفظ شهادت دی دیم په دې حدیث شریف کې یو بل مسله ده دې کې استراب دی په اعتبار د سند سره اول دا چې دا حدیث شریف موصول له ک مرسل له اول موصول له او کده سره مرسل نو بعض علما موصول ذکر کړل او بعض علما کرام مرسل ذکر کړل مرسل دي ته چې تابعي وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو آیا دا حدیث شریف موصول له او دا کدا حدیث شریف مرسل له او کبیا دا حدیث شریف موصول من امنو نو آیا دا راته وایا چې یو حدیث کې دا راځي چې کوم صحابي دی حضرت ابو هريره دی یو کې دا راځي چې حدیث ابو هريره دی او په بل دا حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دی او په بل حدیث شریف کې بیا د حضرت کعب تذکرہ ده چې دا د کار کعب نه مرګی دی نو صحابي کې لري پاره کې اختلاف دی چې دا ابو هريره او کدا صحابي کعب دی نو اول موصول لکه مرسل دواړه نقل دي بیا بیا مسله دار چې کوم موصول نه نو چې کوم صحابي دی نو صحابي ابو هريره دی او که حضرت کعب دی ترم په دې کې استراب مانند دی استراب مانند دا چې بسم الله او په حمد دواړو کې حدیث راغلی په بسم الله او په حمد دواړو کې حدیث راغلی او ابتدا امر بسیط دی ابتدا امر بسیط دی چار کړه ابتدا امر بسیط دی نو هغه خو په یو شی باندې کېدې شي او په څلورو پنځو چیزونو باندې نشي کېدلی ابتدا امر بسیط دی آی کې دومره وسعت نشته او په ابتدا کې دومره وګدواله غټواله نشته ټول عرض پکې نشته چې په شلو چیزونو باندې وشي نو دا پکې یو بل سوال دی د دې دا درې سوالونه دي نو د دې وجنه دا حدیث شریف وې دا کمزور دی او صحیح حدیث نه دی تښوا او بلدار چې په دې ټول روایتونو کې قرب بن عبد الرحمن یو راوی دی قران بن عبد الرحمن راوی دی ټول سندونه کې موصول کې مرسلی خو په ټول کې قران بن عبد الرحمن دا یو راوی او دا راوی راوی خو بل اتفاق ضعیف دی نور کله چې دا راوی ضعیف شو نو په دا حدیث شریف ما څنګه قابل تمسک او قابل عمل شي یو په دې کې استراب ته متنن دوی مدار په دې کې استراب ته سندن او درې مدار دې کې استراب ته مانن څلورم مدار چې په دې کې قران بن عبد الرحمن دی چې دا ټول نه کمزور راوي دي نو دې ټول کمزوریانو باوجود په دې حدیث شریف باندې اخره څنګه عمل شي دا سوال دی د دې سوال لازم علماء کرام جوابونه کړي اول جواب دا کړل سوچ تا کا وې سو پوری چې دا خبره ده چې دا حدیث شریف دا لفظونه تراغلي دا لفظونه کم کم راغلي استراب متنن دي نو دا غینه جواب دار چې مثلا دا خبره دار چې لفظ ذکر الله ذکر دی خدا ذکر الله ته کې راغلي نو بیا بسم الله تم شامل لې او هم تم شامل نه او د نور تم شامل نه پاتې شو مسله د اضطراب سره ده نو ډیره ممکنه ده چې ډیره موصولا هم را نقل شي ډیره ممکنه ده چې ډیره څنګه را نقل شي موصولا هم را نقل شي مرسلا هم را نقل شي دواو طریقو سره را نقل شي که موصولا را نقل شي ډیره ممکنه ده چې ابو هريره او د حضرت کعب د دوه نه روایت شي او پاتې شو مسله دې چې قران ابن عبد الرحمن استراب ده نو معنوي استراب د فلګرستو کوم هم توګه خلک کوي خطا وي امنګ مو سره خطا وي ٹھیک ده کنه نو هغه مثال په تور باندې ان شاء الله د دویل غواړم پاتې شو مسله د قرات بن عبد الرحمن وای اگر که د خلکو د تضعیف ویل خو باندې خلکو د تعبد په ظهوري ویل ظهوري نه چې کوم روایت دی را نقل کوي او خاص کوي دای کې د اثبات ته دی ویل پاتې شو معنوي حواله سره نو انت تاسو ابتدا کې تقسیم کوئ ابتدای حقيقي ابتدای اضافي او ابتدای عرفي د دې ورته تقسیم کیږي کنه کیږي نو دریو تور کې څه کیږي تقسیمات کیږي ابتدای حقيقي ابتدای اضافي او ابتدای عرفي نو دې کې په تقسیم کېږي نو دا مسله ختمه شو او پاتې شو اخیری مسله اخیری مسله دا نو مېدا کمزورې ده دا کمزورې ذکر چې دا به اعلی دا خبره ټیک وي اعلی به ټیک وي کدا چرته مختلفو زمانو کې د څه قسم خبره شوې وي نو یو کې به حقيقي وي بلکې به اضافي وي بلکې به عرفي وي دا غو اختلاف دار څه کوئی اول ځل اډاټه کې ویل